خطا کېدلی شي کله صحیح کېدلی شي خو مصلحت مطابق چې مونږ یو وار یو امام وګاڼه نو اوس ما مقصد دا دی چې مونږ د ده اطاعت مقصد دا دی چې په مسایلو کې کو نو او دا به نه ساتي چې که ماته صحیح حدیث راغی بیا به زه خپل امام خبره نه پرېږدم او که مقصد دا دی چې بلکل ما امام خطا کېدلی نه شي که نه بیا خو تا ورنه رب جوړ کړ بیا خو تا امام نه چې جوړ کړ رب جوړ کړ وذلک ما رواه الترمذي او بالکل دا هغه ده چې امام ترمذي روایت کړی عن عدي ابن حاتم انه قال سمعته یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرا چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمیله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال علی ابن عدي ابن حاتم سے ورته ویله انهم لم يكونوا يعبدونهم چې دوی به دې ته عبادتونه نه کول ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوه لیکن دو به چې کله یو شی ورته حلال کړ به به دو حلال ګاڼه و اذا حرموا علیهم شیئا حرموه او چې دو به ورته کوم شی احبارو او رهبانو حرام کړ بیا به دو حرام ګاڼه انور به شرعي مسئلې ته نه کتل نو که دغسې یو سړی تقلید وکړي چې که ما ته امام حلال شی ما ته حرام کړي بس زه به پسې منم که حرام شی ما ته حلال کړي نو دونه تجاوز کول په هغه کې دا بیا مقصد دا دی چې مضموم تقلید آ دغه ده او ابن حزم چې کوم مراد ده آ په دغو خلقو باندې د ده اشکال البته واردېږي تاسو په دې خبرې باندې سر خلاص شي دارنګې وفي من او د ده اشکال د هغو خلقو متعلق ده چې یو سړی دونه تعصب کوي په مذهب کې چې حنفي ده چې دی بلکل به زه شافعي مفتي نه بلکل یوه مسله تپوس ونه کړم او یا شافعي المسلک ته او دی وایي چې زه به بلکل یوه مسله چېرته دې حنفي سړي نه تپوس نه کوم دونه تعصب کوي په دې خپل مذهب کې او دا رایې وي ده حنفي ده دا رایه ده چې د شافعي المسلک سړي پسې اقتدا جایزه نه ده او شافعي المسلک ته ایغ دا رای ده چه حنفی المسلک سړی پسی اقتدا جایزه نده دوړ درجه کی ده مقصد دا ده چه دا تقلید کی تعصب کئی نو یقینا بیا دغسی تقلید دا مقصد بیا مضموم تقلید ده او دا پکار نده چه ته تلای چه یا ما ته خو هلته شافعی المسلک سړی مونځ راکوي په هره معنی لحاظه زه به نه پکښې کوم یا مالکي مذهب یې کوي زه به نه پسې کوم حنفي نه ده زه به ځان له جمع کوم دا دغسې تقلید دی هغه او د دوئ اعتراض په هغه چا باندې ده هغه چا متعلق ده لا یجوز ان یستفتی الحنفی مثلا فقیها شافعیا چی آ دا جائزه نه ګڼی چی یو حنفی سړی دې استفتاء وکی د فقهی شافعی نه او یو شافعی المسلک سړی دې یو فقیه حنفی نه مقصد دا دې چی چوکی استفتاء دا جائزه بالکل نه ګڼی ولا یجوز ان یقتدی الحنفی بامام شافعی مثلا او دا جائزه نه ګڼی چی یو حنفی المسلک سړی دی امام شافعی صاحب مذهب وال پسی اقتداء وکی یا دی ایغوار حنفی پسی وکی دا جایزه نه ګڼی دونه تعصب کئی په خپل تقلید کی نو دغسی تقلید بیا مقصد دا دی چی مذموم تقلید ده لکه تاسو سوچ وکړو مونږ د ډیرو ملګرو تقلید دغ ځای ته چی بیا یو مخی رسیدلی چی ووینی کنه هلکه سم ملا یی عالم یی هلکه نو تاته حدیثو مطالعه تا کړی ده چی هر یو صحیح حدیثو نه خپل مذهب چکی ثابتوی بیا آمین یې که وکړ کنه بالجهر اوهو داسې برند مونږ ته ګوري چې نه نه تا یې څه وکړه او ټول ورته داسې مخ کېږي داسې یو ورته عجیبه غوندې څه کېږي دا خبره ښکاري نه نه لږ پراخ دې وي مقصد دا پکار دی هسې تاسو په دې مسئلې باندې سر خلاص شئ داسې خبره ده نو دې خلقو متعلق پیدا ده ولا یجوز ان یقتدی الحنفی بامام شافعی مثلا فإن هذا قد خالف اجماع القرون الاولى دا خلق چې دې که چوک دغسې تقلید کوي بیا دا د قرون اولا مخالفت کوي خپل امامان خپل دور کې په ایغ دور کې داسې نه دي شوي د یو بل باید څونه احترام او څونه مقصد دا چې عزت او قدر باید چې کاوه شدي وناقض الصحابه والتابعين دا سره د صحابه کرامو او د تابعینو هغه عمل سره مناقض ده او مقصد هغه زنه سره لیکن چې ده ته کله یو سړي ته علم په ما قاله النبي صلی الله علیه وسلم نه چې ما نبي علیه السلام دې په بابت کې څه ویلي دي دارنګې ولا بطریق الجمع بین المختلفات من کلامه دارنګې یو سړي ته په دې علم نه چې دا مختلف احادیث دي زه به دې کې تطبیق څنګه کوم دارنګې ولا بطریق الاستنباط من کلامه یو سړی په استنباط باندې د کلام د حضور صلی الله علیه وسلم نه قادر نه نو یقینا خبره دا ده طبعا به تکلیف د خلکو په مزاج کې پروت ده په هر صنعت کې په تجارت کې په بل شي کې يو بل نه هغه مشران ګڼي کنه ګڼي هغه نه تپوس کوي چې ودره دا کار څنګه وکړم معيشت کې تجارت کې په هر فن کې د تقليد دا د انسان يو مزاج کې چې دا پروت ده نو يقينا خبره دا ده شاه صاحب وايي چې اتبع عالما راشدا نو دا سړی د يو عالم راشد اتباع وکړي على انه مصيب فيما يقول او دا او ووايي چیار دی په ما یقول کی مصیب ده دی اکثر خبری چه کئی صحیح کئی فتوی و یفتی ظاهرا متبع او دی فتوا ورکی ظاهرا متبع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم او دی دی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم متبع ده دی خواهش پرست نده فإن خالف فيما يظن ما يظنه أقلع من ساعته من غير جدال ولا ها البته که دی دی خلاف کارونه وویني بیا د فورا ورنه مقصد دا دی چې بغیر جدال ولا اصرار نه ونه چکیږي جدا کیږي فهذا کیف ینکره احد نو دغسې تکلیف باندې به څوک انکار وکړي او دغسې تکلیف څوک بد یادوي مع ان الاستفتاء والافتاء لم يزل بين المسلمين سره د دې خبرې چې فتوی طلب کول او فتوی ورکول دا مسلمانانو کې جاری ده د اور د عهد د نبی علیه السلام نه واخله تر اوسه پورې خلک چانه استفتاګانې کوي هغه ورله فتوا ورکوي نو که تقلید ناجایز وای بالکل مطلقا نو بیا دا ولې کوي تا چې چا نه تپوس وکړه او یو درته مسله وښوله تا عمل پرې وکړو خو تا په دې مسلې کې د ده څه وکړو تقلید وکړه کاله ولا فرق بین ان یستفتی هذا دائما او یستفتی هذا حینا وذلک حینا او بیا په دې کې هېڅ پروا نشته چې یو سړی ټول عمر د یو مفتي نه تپوس کوي یا کله د یوه نه کله بل نه نو یو کس ته ټول عمر د یوه مفتي نه تپوس کوي یعنی صرف حنفي مذهب باندې فتوې تپوس کوي نو ټیک خبره ده صرف شافي مسلک باندې کوي ټیک خبره ده وذلک حینا ابل نه بس بعد ان یکون مجمعا علی ما ذکرنا خو وروسته د دې نه چې دا متفق وي په ما ذکرنا باندې په هغه خبرې وي پکې ته آ شرایط وي پکې ته کیف لا څنګه به داسې خبره نه ولم نؤمن بفقیه ایا کان انه اوحى الله الیه الفقه نو شاه صاحب چې ټیک ته مونږ د فقهاو تقلید کو خو چېرته مونږ په دې امکان نه ده چېرته مونږ په یو فقیه باندې دا ایمان نه ده راوړی چې ده ته الله تعالی طرف نه وحي کېږي دې فکر مونږ دا نه وایو وفرض علينا طاعته او چېرته مونږ دا نه وایو چې د ده پکي طاعت په مونږ باندې چې ده فرض ده وانه معصوم چېرته مونږ دا نه وایو چې دی بلکل د خطۍ نه چې ده معصوم ده نو که داسې خبره وي او دا ټول اعتقادیات مونږ وي فإن اقتدینا بواحد منهم نو که چېرته مونږ اقتدا وکړو بواحد منهم په واحد د یو فقي سره فذلک لعلمنا او دا دې وجې نه چې مونږ علم وي په دې خبرې بانه عالم بکتاب الله وسنت رسوله چې دی دې کتاب الله دې سنت رسول الله باندې خدای ورته علم ورکړی ده فلا یخلو قوله نو بیا یقینا دغ قول به خالي نه په حقیقت کې اما ان یکون من سریع الکتاب نو دغسې امام چې وي نو یقینا دا خبره به یا سریع کتاب یا سنت وي او مستنبطا عنهما یا به دې هغه نه مستخرج وي حکم په دې باندې چې دا په دې علت سره متعلق و هغه علت ما دلته مینده که ځکه ما حکم په بنا کړو نو مونږ که د داسې یو فقي اتباع وکړو نو په دې کښې هېڅ قباحت نشته او دا تقلید مضمون تقلید نه ده خو چې دا شرایط ټول په کښې د چي ملحوظ وي داسې نه چې ته ورنه خدای خدای رسول جوړ کړې امام نه نه دې ده انزل الناس منازلهم واطمأن قلبه بتلك المعرفة او ته قلب بیا په دې معرفت باندې مطمئن فقاس غیر المنصوص نو دا امام بیا ولګېږي غیر منصوص په منصوص باندې چې کې قیاس کي فکأنه یقول نو ګویا کې دی په حقیقت کې دا وایي نو دا قیاس په حقیقت کې دی چې ظننت ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې ما ظن دا دی چې حضور صلی الله علیه وسلم داسې ویلي دي نو دا د محض خپله رأی نه بلکې دا په حقیقت کې چې وي د قیاس دا خو په حقیقت کې هغه مظهر وي د هغه چا نه چي مقصد هغه شريعت حکم باندي پرده راغلي وي نو دی صرف اظهار وکړي چي هغه شرعي حکم دا ته هم سته دا نه چي دا قايسين چرته مثبتين د احکاماتو دي دو مثبتين د احکاماتو نه دي فکأنه یقول ظننت ان رسول اسلام قال کلما وجدت هذه العلة گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم داسی ویلے چھ کلما وجدت هذه العلة فالحکم سمه هکذا چی چیرته دا علت موجود سی هلته به حکم دقه شان وی والمقیس مندرج فی هذا او هغه د مقیس په دی عموم کی مندرج ده لهذا دالته هغه علت موجود شوی ده هلته به حکم دغسی وی فهذا ایضا نو دا په حقیقت کی ماضا دا په حقیقت کی منسوب ده ماضی یعنی منسوب الی النبی دا په حقیقت کی دی خبری نسبت حضور صلی الله علیه وسلم ته کول دي ولكن في طريقه ظنون خو دونه قدر خبرې چې په دې طریقې کې ځوان راغی دې طریقې کې چې راغی ځوان ولولا ذلك لما قلد مؤمن بمجتهد او کچې په داسې خبره نه وای چې د مجتهدین چې کومر ثابتې دا په حقیقت کې هغه حضور صلی الله علیه وسلم خبره ای خو هغه باندې پردې مونږ ته پته نه لګېږي چې دا حکم دغه مسئلې کې داسې ده که نه دو هغه مونږ ته اظهار وکړي نو بیا به چېرته یو مؤمن د مجتهد تقلید نه و کړی فإن بلغنا حدیث من الرسول صلی الله علیه وسلم نو که چېرته بیا مونږ ته ورسېږي حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه المعصوم داسې رسول چې معصوم ده الذي فرض الله علینا او الله تعالی دې ده طاعت په مونږ فرض کړی دی فقهاو طاعت خو په مونږ فرض کړی نه ده نو مونږ ته ورسېږي بسند صالحین ورسېږي یدل علی خلاف مذهبه او د دې امام د ده سړي په مذهب خلاف باندې هغه دلالت کوي وترکنا او داسې په موقع کې شاه صاحب وایي چې موږ حدیث پرېږدو واتبعنا ذلک التخمین او د ده قیاس او د ظن اتباع موږ وکړو چې د کوم ده علت معلوم کړی ده بیا به مونږ هلته څه جواب وکړو وما عذرنا یوم خو اوس ګوره تا ته مونږ په حق کې داسې خبره ګوره نه ده مونږ داسې صحیح حدیث مونږ نه مندو نه چوک مذهب مقصد دا چې خلاف یې او مونږ امامانو ته دې هغه نه رسېدلی او پته دې نه یي ورته پته دې نه یي ورته هغو ته به پته وه خو لا به یې جمع کړي لا به یې تطبیق کړی لا به یې په هغې کښې څه علت خفیه میندلی لهذا مونږ اوس مقصد دا دی چې کوم تکلیف درجه ده چې د شاه صیب کوم انداز باندې بیانوي که نه په دغې درجې نه مونږ والا مقصد هغه درجه ده چې بلکل هغه محضې چې ده تقلید درجه ده مونږ اوس دا درجه ده مونږ داسې اوس نه میندو مونږ اوس خو دا احادیثو ذخیرې ټولې دي مونږ کني مجتهد فی المذهب او وروستنیو ته خو ټولې رسېدلې دي ټولې نو چې هغو بیا رجوع نه ده کړې که نه د خپل مذهب نه له هغه نه معلومېږي چې په هغې کې څه علت قادحه یا څه تعارض یا څه میندلې دي نو اوس هغه درجې دغې درجې علمیت حاصلول دا مقصد دا دی چې کارې لاره نو شاه صاحب باندې دې هر سړی ځان نه قیاس کوي ګوره دې ته به خیال کو تاسو په دې خبرې پوه شو ومینها سره به انشاءالله آینده فرصت کې درته وایم هلکه دا خو پکې راځي الرحمن الرحیم ومنها ده هلته ویلی وو په ابتدا د باب کی که تاسو یاد وی چه په دې مقام کې تنبیه مناسبه ده علا مسائل پچ مسائل باندې څه مسائل دي معرکۃ الارا مسائل دي نو په دې باب کې شاه صاحب په هغو مسایلو باندې تنبیه چې کوي قایمول غواړي نو هغه نه یوه مسئله درته بیان کړه منها ان المذاهب الاربعه المدونه المحرره سره یوه مسئله بیان کړه اوس دی را درومي دې منها سره دومه مسئله چې کوي بیانوي هغه دا ده چی ګوره تخریج په کلام دی فقهاو باندی دارنګی تتبع دی لفظ دی حدیث دی دوارو شایونو دی پارا اصل اصیل فی الدین یو اصل مقرر دا په دین کی یعنی که تخریج سرائی په کلام دی فقهاو کئی په کلام د فقهاو تخریج دا مقصد چې مثال یو حنفی دا راغی نو اوس لکه څنګه چې تاسو مونږ قیاس کو او په یو منصوص کې یو علت آ بیا مونږ معلوم کو او هغه علت بیا د دې منصوص نه غیر منصوص ته مونږ چې کو متجاوز کو نو دارنګه تخریج دا معنی تخریج په کلام د فقهاو دا معنی چه مونږ به د فقه حنفی یوه مصرح بها مسئله رواخلو او بیا به هغه مصرح بها مسئله کی علت مونږ را معلوم کو او بیا به هغه علت بیا مونږ وایو چې په فلانه مسئله کې به عموم کو چا په دغه مسئله کې شته لہذا دې مسئله دغه حکم ده نو دې ته وایي تخریج علی مذهب فلان تخریج علی فقه فلان او ما تاسو ته مخکی ویلی وو چی دیته دو بل نام په خپل اصطلاح کی صبر او حذف وایی صبر او حذف چی یو حکم دی پاره با علتونه دا به مقصد دا دی چی ارغون کی سوچ په پکیو کی دی یو حکم چی لګیدلی نو هلته به هغه اوصاف ارغون کی بیا به سوچ پکې وکړي چې دغه حکم سره کوم وصف مناسب ده چې هغه زه علت چکه وګرځوم نو دارنګې چې یو فقی یوه مصرح بها مسله ویلې ده نو اوس چې یوه مصرح بها مسله یې ویلې ده نو په دې به مونږ سوچ وکړو په هغې کې د یو حکم لګولی ده نو مونږ به سوچ وکړو چې دا حکم د په څه بنیاد لګولی ده په دې مسلې کې نو هغې کې به اوصاف مونږ وغواړو نو چې هغه اوصاف رو وغواړو نو مونږ به دې حکم سره چا کوم مناسب وصف وي هغه ښکاره کړو چې د دغ وصف دې وجې نه دغ فقی دا حکم چې ده لګولی ده نو سبا یوه بله مسله راغله چې هغې مسلې مثال په طور باندې مونږ په فقه کې نه مونږ په فقه کې هغې پاره صراحتا حکم نه میندو نه کتاب الله کې نه مقصد دا چې په سنت کې نه په قیاس کې نه په اجماع کې نو بیا به وروستني فقهاء ولګي او د خپل سابقه فقهاوو په کلام باندې به چه وکړي تخریج وکړي نو تخریج دې ته وتایي تخریج دې ته وتایي او ما درته ویله چې دې بل نام چې دا صبر و حذف نو بس دا مو زده کړه چې تخریج په کلام دی تاسو ځکه وایو چې دا اصحاب تخریج دي خپله به وروسته درته تقسیم کی ان شاء الله که کله موقع وه بیا به تاسو ته یوه یوه ورځ په لږ عقد الجید باندې او یوه ورځ په چا باندې الانصاف باندې دا د شاه صاحب کتابونه دي دواړه به بیا درته ووایم خپل به زه ذاتي هغه نسخې درکړم ورنه فوټوسټیټ یې کو او هغه کې شته دلته د الانصاف خو چاپ شوی د خرڅېږي دلته په دې هغه کې میلاویږي داسې کتابونه سړی چې مینده کې کوي دا ډېر نایاب کتابونه یي چا سره د خدای څه وکړي چاپ کړي نو هلته به بیا مقصد وضاحت نور مزید د دې خبرو وکړو خو دونه به یاد ساتو چې تخریج علی کلام الفقهاء مقصد دا ده چې لکه څنګه چې ویو په منصوص کې مونږ علت رباسو او بیا هغه علت بل جی ته متجاوز کو دارنګ دی یو فقی په مصرح مسئله کې و یو علت مونږ معلوم کو او غیر مصرح مسئله کې به هغه علت مونږ چکو چلو نو دی دا مقصد چې دا په فلانکي مذهب باندې مونږ چه وکړ تخریج وکړ نو اوس تخریج دی پاره چه اصول دی تخریج دی پاره چه اصول دی دارنګ تتبع دی لفظ دی حدیث نو دو قسم علما دی چه دا چور تقسیم یو که پدی باندې چه سړی سوچو کی چه دا شاه صاحب کسرا غونډولا په دې ټولې کیسې باندې چې سړی سوچ وکړي نو دوه قسمه علما میدان ته ووتل یو هغه علما فقها او یو علما محدثین یو هغه علما ووتل چې هغه تخریج ته زیات توجه ورکوي او ټول قوت په فقاهت باندې او په استنباط د مسائلو باندې خرڅ کوي او بل هغه قسم علما چه هغه د الفاظو د حدیث زیاته چه کئ اتباع کئ دا دوه قسمه علماء شاه صاحب وایی چه روتل خو اوس شاه صاحب وایی چه که انصاف کئ نو دا دواړه قسمه علماء چه دی او دواړو وال چه کوم کار دا هغه د یوه بل بغیر نه تام کیږي محدثینو ته دا نه ده پکار چې دیو صرف الفاظو د حدیث اتباع دې کوي او اصولو د تخریج باندې د هیڅ کله ځان نه خبروي او مقصد دا ده چې په تخریج کې دې بالکل قدم نه کیږي نه داسې محدثینو ته نه ده پکار او فقهاو ته دا نه ده پکار چې دو صرف مقصد دا دی چې تخریج باندې ټول قوت صرف کوي او د حدیثو الفاظو سره او حدیثو مباحثو سره ایغه سره داسې زیات تعلق نه لري نه داسې دی نه کوي ها دونه به خود به خود وي چې فقها به زیاته توجه فقاهت ته ورکوي حدیثو سره به مزاوله وي خو خامخا به فطري طریقې سره لږ کمی او محدثین به زیاته توجه الفاظو د حدیثو ته ورکوي او تخریج او فقاهت سره به نسبت وی خو لږ به چه وی کم وی خو دی دا مقصد بلکل نه چه د یو فرقه د بل فرقه نه چه دی غافل دی او دی دا مقصد نه چه اوس یو فرقه ولګی په د بل فرقه باندې چه کی ردونه شروع کی محدثین په فقها او شروع کی چه دا خو اصحاب الرای دی او دا خو اصحاب القیاس دی او فلانای دا ډنګړای دا او اصحاب الرای په محدثینو شریکی چې دو غریبان خو صرف ظاهر دی حدیث ته ګوري نور خو دو په څه باندې پوهېږي نه نه داسې به نه کوي دا هر یوې شعبې بلې ته چې دا ضرورت ده هر یو بل ته چې دا ضرورت ده دا خبره شاه صاحب درته کول غواړي اوس ته ګورو بهر حال په دې باب کې شاه صاحب وو مسائل معرکة الآراء ذکر کول یوه مسئله معرکة الآراء هغه تیره شوه دا هغه دومه مسئله ده ومنها او بل د هغه مسائلو نه چه ضلت فیه الافهام وطغت فیه الاقلام هغو مسائلو نه دومه داده ان التخریج علی کلام الفقهاء چه تخریج په کلام دی فقهاو باندی و تتبع لفظ الحدیث او دارنگی تتبع کول دی لف الفاظ دی حدیثو لکل منهما اصل اصیل فی الدین هر واحد دی دوارو پارا اصل اصیل دا پا دین کے اغا دی پارا سب بنیاد دا پا دین کے او اغا بل دی پارا ہم چلا څه بنیاد ده په دین کې ولم یزل المحققون من العلماء فی کل عصر او همیشه د پاره و محققین علما په هر زمانه کې یاخذون بهما چې چا با تخریج باندې اخذ کاو خو دونه قدر خبر به یاد ساتی چې مناسبه نه ده چې محمل کړای سی امر دی یو دی دوی چې په دې دواړو کې دی یو کار بالکل محمل پرې خودلای شي بالکل داسې نه ده پکار چې حدیثنا تخریج علی کلام الفقهاء کار کوي فقهاء او حدیث و اتباع تتبع دی الفاظ دی حدیث و بالکل محمل پرې دی دا مناسب نه ده یا محدثین تتبع دی الفاظ دی حدیث و کوي او فقه تخریج علی کلام الفقهاء بیا بلکل مهمل پریږدی نه داسی مناسب خبره نه ده کما یفعله عامة الفریقین لکه عام دا دوه فریقه داسی کوي چوک په فقاهت کی بیا سم تعصب ته ورسیږی حدیثو نه بلکل مقصد نږدې نه ورځي او څوک بیا محدثین صرف ظاهر حدیث ته ګوري بیا فقهاو پسې ګډې وډې وایي نه داسې خبره په کار نه ده وانما الحق البحث او حق بحث دا دی خالص حق دا ده شاه صاحب چې که حق منې نو خالص حق دا ده ان یطابق احدهما بالاخر چې یو د بل سره مطابق وي فقها دی مطابق وی تتبع دی الفاظ دی حدیث خلق سره دی رائے کی مطابقت کوشش کئی آغا دی ایغو سره کئی چه دوار دا سے یو شای چلیجی سره او مناسبت دادا حق خالص دادا وان یجبر خلل کل بالآخر چی جبیره کړای سی خلل د هر واحد نقصان د هر واحد په بل سره چی هغه په هغه کی کوم نقصان وی هغه د په بل سره جبیره کړی چی په هغه هغه کی څه نقصان رای سی هغه د فقهاو کلام سره چه کړی جبیره کړی وذلک قول الحسن البصری رحمه الله او دا قول دی حسن بصری صاحب دا سنتکم والله الذی لا اله الا هو بینهما ما دی قسم په خدای چی د تاسو طریقه دا د دی منځ کی بیا ښه ده د کلام د تخریج علی کلام الفقهاء او تتبع د الفاظو د حدیث منځ کی منځ کی خبره بیا دا ښه ده بین الغالی والجافی د هغه غلو کونکی یعنی هغه افراط کونکی او جافی یعنی هغه تفرید کونکی د دې په منځ کې منځ کې د خبره ای فمن کان من اهل الحدیث نو چی کوم اهل حدیث ځان بولی او حدیث ظاهر الفاظو تتبع کئی ینبغی ان یعرض ما اختاره مناسبه ده ان یعرض ما اختاره چی دی دی پیش کئی ما اختاره چا کوم شای ده خوخ کړی ده آدی دی پیش کی وذهب الیه او کوم شی ته د ذهاب کړی ده دا دی پیش کی پچا باندې علی رأی المجتهدین من التابعین په رأی د مجتهدینو من التابعین باندې دې پیش کی دا لفظ عن نه ده علی ده ومن بعدهم او په من بعدهم خلقو باندې نو چې یو کس راغی حدیث نه یو شعر فهم که نو دا دی دا خپل رائے خپل مختار هو ما ذهب الیه دا دی مجتهدین پر رائے باندې پیش کی چې ودر دا ما رائے ایغه سره موافق ده کنه تابعین و من بعدهم په هغه باندې دی چې کی پیش کی ومن کان من اهل التخریج او چې کوم اهل تخریج دی ينبغي له اغا پار دا مناسبه دا ان يحصل من السنن ما يحترز به چې دای حاصل کی دی اغا احادیثنا دون علم چې دای بیا يحترز به چې دای بیا ځان ساتي په سبب دی اغا سره من مخالفت الصریح الصحیح دی مخالفت صریح او صحیح حدیثنا فقهاوو ته پکار ده چه دونه حدیث و علم دی وی دونه علم دی وی او دونه دی په حدیثو کی مهارت وی چه بیا سبا ده ته دا پته لګی چه مثال داسی نه چه دا دا پته ورته لګی چه د فقهاوو دا کول دا صریح صحیح حدیث سره مخالف نه ده داسی نه چه سبا یی قیاس هغه صریح صحیح حدیث سره چه یی مخالف شوی وی ما ما یحترز به دونه سنن دی حاصل کی دونه علم حدیث دی حاصل کی چه احتراز کولای سی دا بیا په سبب د دې سره د مخالفت د صریح صحیح نه ومن القول برأیه فیما فیه حدیث او دینه بیا دا ځان ساتلای سی چې داسې نه چې قول په خپل رأی سره وکړي په هغه مسئله کې چې په هغه کې صحیح صریح حدیث پروت وي او اثر یا اثر پروتی بقدر الطاقه دون احادیث و علم او دی آثار به معلوم کی چې په قدر خپل طاقت بشری مطابق سبا دی بیا قول بخلاف الحدیث نکئ دون کوشش به وکړي او حدیث او علم به چه کړي حاصل کړي ښه جي او دا یو زمانه کې و دا کار چې کله حضرت شاه صاحب رحمه الله خدای پاک دې د قبر نور نه ډک کی او دتا اعلاء السنن کې او نور مونږ علماء دیوبند دای چې یادای چیرته چې شاه صاحب یادای نو دای په چا سره یادای محدث الهند محدث الهند سره یادای او یقینا خبره دا ده چې مطالعه دی وکړي د تاریخ چوک بیا با روز عیا غوندې دا خبره واضحه سی ورخواته چی د حضرت شاه صاحب او د ده لمسی او د ده زامنو نه مخکی زمانه کی په ټول هند کی په ټول خراسان کی د حدیثو او د تفسیر علم دا نه هونه کی برابر و فقه وا خشک فقهاو فقه یوی یوی مسئله باندې به دنیا بحثونه کول او سم متون به کانز دو دا شئینا چو یادو حدیثو سره به یې هیڅ قسم ربط نه وو، تر ډېر ناوخته پورې به بلکې تر اوسه پورې په افغانستان کې د حدیثو علم ایله به بخاري چېرته تر کتاب الایمان پورې خلکو ویله چې نه نه دې نه بعد بس بیا پرې غرقې شو ښه ملا به و او ورته د قرآن ترجمه به نه ورتله اوس زاړه ملایان دغه شی دي دغو علاقو دا ټول بس د فنونو دور و صرف د صرف نحوی او د معقولات او د فلسفی او فقه بس او نور د حدیث او قرآن سره هیڅ قسم ربط بالکل به بس شاس قدر درجه کې به هغه چیرته نیم نیم ګور درجه کې به دا ربط او دو به دا فهم کوله چې بس بیا پې غر کېږي بالکل قدر دا خو د شاه صاحب په بس یو برکات و چی هندوستان کی د حدیثو او د قرآن علم چه که خور که او داسی پکی خور که کنه چی بیا علماء دیوبند پسی رال او بیا ده چه کوم باغ وکاره کنه بیا دی خدای پاک دی ټول علماء دیوبند قبرونه نور نه ډک کی بیا یې ګوټونو ګوټونو ته د حدیث او د قرآن علم چې که ورساوه آ تفسیرونه آ ترجمې آ مقصد دا ده چې حدیث علم ګوټونو ګوټونو کې چې که خور که او د شاه صاحب چې کوم باغ کرلی و حق چه چور سیرابی داسی حق ادا که کنه چه ته به وایی چه چیرته دی دریمه چلرمه صدی خلقو دی علم حدیث